اما بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورونو یو د هغو شیانو څخه چې اسلام حرام کړي دي او د هغه په حراموالي کې ډیر شدت کړی دی رشوت دی رشوت څه شي دی رشوت د مال او پیسو ورکول دي د هغه کار د کولو د پاره چې د هغه کار اجرا کول پر هغه معذب مامور به له دغه پیسو څخه لازم وي مثلا ستا یو قانوني کار دی چې دغه مامور یې باید اجرا کړي خدای یې د دې د پاره زندوي چې تا مجبوره کړي چې ته پیسې او مال ورکړي دا کار حرام دی او د رشوت حراموالی بیا هلته زیاتیږي او شدید کیږي چې د دغه مال په ورکولو سره غرض او مقصد د یو حق باطلول وي او یا یو باطل حق ګرځوي او یا پر یو چا ظلم وي ابن عابدین رحمه الله په خپل حاشیه کې ذکر کړی دی چې رشوت هغه دی چې حاکم یا غیر د حاکمه و یو چاته ورکول کیږي چې د دغه رشوت ورکون ورکون کې چې د دغه رشوت ورکون کې په ګټه حکم وکړي او یادی و هغه خپل مقصد ته ورسوي مګر په حقیقت کې د رشوت عام تعریف او پیژندګلوي داسې ده چې رشوت تر دې عام دی چې یاد مال او یا بل منفعت وي چې ته حاکم او قاضي ته ورسوي یعنی یوازې دا رشوت نه دی چې مال او پیسې ورکې بلکې هر فایده چې د دغه حکم په مقابل کې و حکم کوونکي ته ورورسوي هغه رشوت دی او د حاکم او قاضي څخه یوازې دغه دوه نفره نه دي مقصد بلکې هر هغه څوک چې د رشوت ورکوونکي د مقصد حل په هغه سره کیږي هغه پکښې داخل دي دا نو که د دولت والیان وي موظفین یا مامورین وي یا پر نورو خاصو کارو ولاړ وي په تجارت او یا شرکتو کې وي او نور داسې کارونه حتی د یو امیر دروازوان که تا د پیسو په مقابل کې و هغه امیر ته ورپریږدي دا رشوت بلل کیږي هغه څوک چې رشوت ورکوي هغه ته راشي ویل کیږي او هغه څوک چې رشوت اخلي و هغه ته مرتشي ویل کیږي او هغه څوک چې د دوی په مابین کې واسطه او رویبار وي و هغه ته رائش ویل کیږي دا چې مرتشي یعنی رشوت اخیستونکی هغه حکم کوي چې د راشي یعنی رشوت ورکوونکي د غوښتنې سره برابر وي که څه هم د رشوت ورکوونکي غوښتنه حق یا باطل وي دا ټوله یو شی او حرام دي ورونو رشوت د کبیره ګناهو څخه دی هغه چې الله عزوجل پر خپل بندگانو حرام کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې پر فاعل یا کوونکي لعنت ویلی دی د رشوت څخه پرهیز کول ځان ساتل واجب او ضروری دي او باید خلق د رشوت د ورکولو څخه منع کړه سي ځکه په رشوت کې ډېر لوی فساد او ډېره لو ګناسته او نتیجه ډېره خطرناکه ده رشوت ته اسم او عدوان ویل کیږي اسم او عدوان هغه شیان دي چې الله جل جلاله پر هغو باندې تعاون کومک کول منع کړی دي الله عز وجل د سورة المائده په دوهم نمبر آیات کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب یعنی یو تر بل په نیکو کارو او تقوا کې کومک تعاون سره کوي او په ګناه ظلم او تجاوز کې یو تر بل کومک مسره کوي حتی د ظالمانو او تجاوزګرانو مخه باید ونیول سي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي بېشکه چې د الله جل جلاله عذاب او عقاب ډېر سخت دی او بیا هم الله عز وجل په باطله او ناحقه طریقه د خلقو د مالو خوړلو څخه منع کړې ده او د سورة النساء په نویشت نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم یعنی ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی ای مؤمنانو تاسې په خپلو مابینو کې یو د بل مالونه په ناروا ډول سره مه خورئ مګر دا چې ستاسې په رضا او خوښۍ سره د تجارت مالونه وي د هغو خوراک نو بیا حلال او جائز دی او بیا هم الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو اته اتیا نمبر آیات کې فرمایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون او مخری تاسو مالونه خپل تاسو په مابینو کې پناه حق سره دغه نه حق لکه غلا خیانت ټګي رشوت غصب خمار ناروا خرید او فروش سود او نور غیر شرعي کارونه په دغه اقسامو د مال ګټل او خوړل بالکل ناجائز او حرام دي او دا چې الله عز وجل فرمایي وتدلو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس یعنی مرسوي دغه مال تر حاکمانو پوري د پاره د دې چې په دغه مال رسولو مال ورکولو وخوري یو څه د مالو څخه د خلقو په ظلم او ناحقه سره او تاسې پوهیږئ چې دا ظلم دی چې دا دغه رشوت دی او الله عزوجل په صریح الفاظو حرام کړی دی او د هغه څخه منع کړی دی یعنی خپل مال د رشوت په ډول حاکمانو ته مور کوي چې حاکم د خپل ځان ملګری کوي او د هغه په زور د بل چا مال خوري او هغه چې د خلقو مال په باطل سره خوري په هغو ټولو کې هغه مضر او اشد قسم یې رشوت خوړل دي ځکه رشوت ورکول د پاره د دی وي چې د حق څخه یې واړوي د اسلامي او شرعي احکامو څخه یې واړوي او د رشوت په معامله کې ټول طرفونه حرام کار کوي چې هغه طرفونه یې درې اشخاص یا درې طرفه دي رشوت ورکوونکي چې راشي ورته ویل کیږي رشوت اخیستونکي چې مرتشي ورته ویل کیږي او هغه څوک چې د دوی په مابین کې واسطه وي چې رائش ورته ویل کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه درو سرو لعنت ویلی دی لعنت څه معنا یعنی د الله عز وجل د رحمت څخه دی لری وي په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او طبرانی روایت کړی دی رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش پر دغه درو سرو اشخاصو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی دی او لعنت شړل او لرې کول دي د الله عز وجل د رحمت څخه نعوذ بالله من ذلك او د الله عز وجل لعنت بې له کبیره ګناهو څخه په بل شي کې نه وي او رشوت د سحت د انواع څخه دی سحت په عربي کې و هغه مال ته ویل کیږي چې په حرامه طریقه ګټل کیږي او رشوت د سحت د اقسامو او انواع څخه دی سحت الله او رسول الله حرام کړی دی سحت په قرآن او احادیثو کې حرام بلل سوی دی بلکې ډیرو علماو د سحت ترجمه په رشوت سره کړې ده الله عز وجل پر یهودو بد ویلي دي او د دوی هغه عمل یې بد او شنیع بللی دی چې سحت یې خوړل الله عز وجل د سورة المائده په دوڅلوېښت نمبر آیات کې فرمایي سماعون للکذب اکالون للسحت یعنی دوی د درواغو ویلو اورېدونکي دي او د حرامو مالو خوړونکي دي او بیا الله جل جلاله د سورة المائده په دوشپېته او درشپېته نمبر آیاتو کې فرمایي وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون یعنی و به وینې ډېر د دغو منافقانو څخه چې تلوار چابکي ځغستا به کوي په ګناه کې او په ظلم کې او خوراک د دوی حرام لره لکه رشوت خامخا بد دی هغه کار چې دوی کاوه او کوي خامخا ډیر بد دی هغه کار چې دوی کاوه هر وخت چې الله عزوجل یو قوم برباد او تباه کړی وي د هغه قوم عوام خلق به په ګناهو او نافرمانیو کې غرق و او د هغو علما او مشایخ به چپ او ګونګیان و د بنی اسرائیلو هم دا حال و چې عوام یې عموما د دنیا په ګناهو او شهواتو مشغوله و او د الله عزوجل عظمت او جلال قوانین او احکام یې هېر کړي و او هغه کسان چې علما او مشایخ بلل کېده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه یې پرې ایښې وه و چاته یې سمه لار نه ورښول بلکې نه ابر کول د بدو کارو څخه نه منع کول ځکه هغه هم د دنیا په حرص او د شهواتو په حاصلولو کې تر عوامو مخته تللي وه د مخلوق څخه بیرېدل او د دنیا طمع یې زیاته سوې وه هغه خپل بیری او خپل تمعي دې ته نه پرېښول چې حق ووایي او د حق آواز پورته کړي نو د همدغه بیری او سکوت په خاطر پخواني قومونه تباه سوه د پاره د دې چې امت محمدي صلی الله علیه و وسلم په دغه تباهی او بربادی مبتلا نسی په قرآني آیاتو او احادیثو کې ډېر تاکید شوی دی چې په هر وخت او د هر سړي په مقابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فریضې څخه باید بیغمي او تغافل ونسی او نه پر دغه سي بربادونکو اعمالو سترګې پټې کړې سي او د همدغه موضوع په متعلق یعنی رشوت او حرام خورلو په باره کې الله عز وجل د سورة النساء په یو سل شپېته او یو سل یو شپېته نمبر آیاتو کې فرمایي هغه چې دوی ته حلال کړ سوی و او په سبب د منع کولو د دوی د ډیرو خلقو د الله جل جلاله د لارې څخه خلق به د الله جل جلاله د لارې څخه منع کول او په سبب د دوی د اخیستلو د سود د خلقو څخه دا چې دوی سود کاوه او د خلقو څخه یې ګټه او مفاد اخیستی حال دا چې دوی په تورات کې د دغه کار څخه منع کړ سوي وه او په سبب د خوړلو د دوی مالونه د خلقو په ناحقه سره چې رشوت او نور ناروا و او ډیر احادیث د دغه کار او ډیر احادیث د دغه حرام کار د تحذير او ځان ساتنې په متعلق وارد شوي دي او د رشوت خورو آخري نتیجه او عذاب پکښې بیان شوی دی چې د هغو د جملې څخه هغه چې ابن حجر رحمه الله یې د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هر غوښه چې په سحت راشنه کیږي د هغه د پاره اور بهتر دی یو چا پوښتنه ځینې وکړه ویل یا رسول الله سحت څه شي دی رسول صلی الله علیه و وسلم وفرمایل په حکم او فیصله کې رشوت اخیستل او امام احمد د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل ما د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل داسې قوم نسته چې په هغو کې د سود یا ربا ښکاره سي یعنی موجود سي مګر په کاختی او وچکالۍ به ونیول سي او داسې قوم نسته چې په هغو کې د رشوت ښکاره سي مګر په بیره به ونیول سي یعنی ژوند به په خوف او بیره کې وي او طبرانی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې سحت په دین کې رشوت دی ابو محمد موفق الدین ابن قدامه رحمه الله وایي چې حسن او سعید ابن جبیر د الله عز وجل د دغه قول اکالون للسحت په تفسیر کې وایي چې سحت رشوت دی او علماء کرام وایي چې قاضي که قاضي رشوت قبول کړي په دغه کار کفر ته ورسېدی بلکې کافر سو ځکه دی د دې دپاره آماده سو چې بې له هغه څخه چې الله عز وجل نازل کړي دي حکم وکړي او الله عز وجل د سورة المائده په څلور څلوېښت نمبر آیات کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون یعنی هر چا چې په هغه شي حکم ونه کوي چې الله جل جلاله نازل کړی دی نو دغه کسان دوی کافران دي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که قاضي رشوت قبول کړي معزوله دی زموږ په اصطلاح مکوپه دی که څه هم امیر یې نکي معزوله او بیا یې نو حکم قابل د قبول نه دی یعنی ای رسولانو خوري تاسو د طیباتو څخه یعنی پاک پاکیزه حلال شیان او تاسو ښه عملونه کوئ د ټولو انبیاء علیهم السلام په دین کې دغه حکم موجود دی چې حلاله نفقه د حلال لارې څخه ګټي او نیک کارونه کوي او بیا الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنو کلوا من الطیبات ما رزقناکم یعنی ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی یعنی ای مؤمنانو تاسې د پاکو حلالو شیانو څخه هغه چې موږ تاسې ته درکړي دي خوراک کوئ او بیا رسول صلی الله علیه و وسلم هغه سړی یاد کړي چې په اوږده سفر تللی وي اشعث او اغبر وي یعنی د خواریو او تکالیفو څخه خیرن سپیروي وریښتان یې متفرق سره پاشلي وي لاس په اسمان ته پورته کی وای یا رب یا رب یعنی دعا کوي مګر د دغه سړي خوراک حرام وي چې شل یې حرام وي کالی یې حرام وي او په حرامو تغذیه سوی وي چیرې د ده دعا قبلیږي ورونو موږ او تاسو ته خدا را معلومه ده چې د مسافر دعا قبلیږي د خوار عاجزه خیرن او سپیره دعا قبلیږي مګر پر دغو حالاتو سربیره چې څوک حرام خوري حرام خوره وي دعا یې نه قبلیږي چې د ذکر سوي حدیث شریف د آخري حصې مقصد هم دا دی چې یو څوک هم مسافر وي هم د مشکلاتو او خواروي په سبب خیرن سپیرش کېدلی وي خو خو باید دعا یې قبلېدلی مګر د حرام خوړلو په خاطر یې دعا نه قبلېږي نو د هغه حرام خوره او رشوه او رشوت خوره دعا به چیرې قبول سي طاعت به چیرې قبول سي چې پر کور او پاک سپېځلې په عزت او احترام کې ژوند کوي نو اے مسلمان ورونو د الله عز وجل څخه وبېرېږي د قهر او غضب څخه وبېرېږي د هغو اعمالو څخه لرې سي چې د الله عز وجل د قهر سبب ګرځي او الله عز وجل غیور او غیرتمند دی که د ده جل جلاله و حرامو او محارمو ته څوک ورنږدې کیږي او د ده جل جلاله محارم ماتوي و هغه ته سخته جزا ورکوي په دنیا کې که څوک تر ترافیکي سرې اشارې تیر سي هغه لره قید سته بندي کیږي او جریمه کیږي خو که د الله عز وجل تر سرې اشارې تیریږي منع کارونه کوي هغه به جزا ونه ویني یا والله حساب سته جزا سته په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا احد اغیر من الله تر الله عز وجل غیرتمن هیڅوک نشته غیرت خو پیژني د الله عز وجل و محرماتو ته چې څوک ورنږدې کیږي او یا یې عملي کوي دا د الله عز وجل د قهر سبب ګرځي ورونو خپل اهل او خپل ځانونه د حرام مال او حرام خوړلو څخه وساتئ د پاره د دې چې خپل ځانونه او خپل اهل د هغه اور څخه خلاص کړي کوم چې الله جل جلاله د هر هغه غوښې د پاره چې په حرام شنه سوي وي بهتر بللی دی او د حرام خوړل د دعا د نه قبلېدو سبب ګرځي لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې مو واورېده امام تبرانی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي وای کم وخت چې د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور دغه آیات شریف وویل سو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين چې د سورة البقره یو سلو اته شپېته نمبر آیات دی او ترجمه یې داسې ده یعنی ای خلقو تاسې د ځینو هغه شیانو څخه خوراک کوئ چې په مځکه کې دي پاک حلال او تاسې د شیطان د قدمو متابعت او پیروي مه کوئ یعنی په شیطان پسې مه او د شیطان په وسوسه د نفس او هوا متابعت مه کوئ بېشکه چې شیطان ستاسې دپاره ښکاره دښمن دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې د عشره مبشره څخه دی ولاړ سو ویل یا رسول الله و الله عز وجل ته دعا وکړه چې ما مستجاب الدعوات وګرځوي یعنی د هغو خلقو څخه سم چې دعا یې همیشه قبلیږي نه ردیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا سعد خوراک دی حلال که مستجاب الدعوه بسې یعنی نفقه حلاله که دعا دې قبلیږي او ویې فرمایل قسم مې دې په هغه ذات وي چې د محمد صلی الله علیه و وسلم د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې یو بنده و خپل نفس نسته یو حرامه ګوله ور واچوي الله عز وجل د ده څخه څلوېښت ورځې عبادت نه قبلوي او هر هغه بنده چې غوښې یې د سحت یعنې رشوت څخه راشنیسي د هغه دپاره اور بهتر دی نو دغه د مخنی ذکر سوي احادیث پر دغه دلالت کوي که د یو چا نفقه او خورکه حلاله نه وي د هغه چا دعا نه قبلیږي د هغه چا چې نفقه حلاله نه وي عبادت او دعا یې لوړ و الله عز وجل ته نه پورته کیږي ورونو د یو عمل د یو بد کار د بدوالي دپاره د غونه د غونه خساره تاوان او ګناه کافي ده چې وهغه خپل کوونکي ته ورورسوي عبادت او دعا یې نه قبلېږي غوښې یې د اور لایق سوې الله عز وجل ورته په قهر او غضب سو الله عز وجل دې موږ او تاسې وساتي حال دا چې الله عز وجل را بللي یاست بلکې امر کړي یاست چې خپل ځانونه اهل او اولادونه د الله عز وجل د سخت عذاب څخه وساتي اے مؤمنانو وساتي خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه چې بوټي او لرګي د بلیدلو شیان یې انسانان او ډبرې دي پر دغه اور مقرر دي ملایکې قهرمنې او قوتناکه چې نه پر مجرمانو زړسوی لري او نه څوک ځان ځینې خلاصولی شي داسې ملایکې پر مقرره دي چې د الله عز وجل نافرمانی نه کوي په هغه شي کې چې په هغه امر کړی دي او هغه کار چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړی شوی دی هغه عملی کوي نو ای مسلمان ورونو د خپل رب ندا دعوت او بلنه مو قبوله کړئ د دغه اوره څخه ځان وساتئ د امرو یې اطاعت وکړئ د نواهیو څخه یې ځان وساتئ او د الله عز وجل د غضب څخه وبېرېږئ د قهر څخه یې ځانونه وساتئ چې په دنیا او آخرت کې نیکبخته شئ الله عز وجل د سورة الانفال په څلېرویشت او پنځه نمبر آیاتو کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون یعنی ای مؤمنانو تاسو خاص د الله حکم منئ او هغه ته غوږ نیسئ او خاص د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حکم منی کله چې وبولی تاسو د هغه کار د پاره چې تاسو ژوند کوي یعنی د دنیا او آخرت ژوند او کامیابی در په نصیب کوي او تاسو پوسی چې بهشکه الله عزوجل د انسان او د هغه د زړه په مابین کې پرده کیږي او بشک چې تاسو ودغه الله عزوجل ته په ورځ د قیامت را جمع کیږي را ټولیږي چې دغه آیات شریف مقصد دا دی چې هر هغه عمل چې الله او رسول الله تاسو ته داغه دعوت درکوي و هغه کار ته مرابولي مثلا حلال نفقه ته او دغلا رشوت سود څخه ممنع کوي په هغه کې ستاسو د اوله تر اخره ګټه او فایده ده د الله جل جلاله د حکم متابعت ستاسو د پاره په دنیا کې د عزت او اطمیناني ژوند سبب ګرځي او په آخرت کې تاسو ته ابدي سعادت او نیکبختي در په برخه کوي نو مؤمن مسلمان باید داسې وي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت په مقابل کې باید فورا لبیک ووایي ناوړه او حرام کار باید پریږدي یعنی دا یعنی د داسې ګناهو څخه ځان وساتي چې کوونکی او نه کوونکی یې ټول په عذاب اخته کیږي مثلا د یو قوم اکثرو افرادو ظلم او عصیان سرکشي او او حرامخوري اختیار کړه خو ځینې خلک د هغو څخه جلا وه دا کارونه یې نه کول خو په عین حال کې نصیحت او د دوی منع کول یې هم نه کول نو کله چې عذاب راسي ټول به د خپل مرتبه په اندازه پکې شامل وي او هیڅوک به نه ځینې خلاصیږي د یو جلیل القدر عالم څخه پوښتنه وسوه چې رشوت د مسلمان پر عقیده څه اثر کوي په جواب کې وویل رشوت او نور ګناهونه ایمان ضعیف کوي او رب العزت عز وجل په قهر کوي او رشوت د دې سبب ګرځي چې شیطان پر انسان غالب کیږي او په نورو ګناهو کې اچوي نو پر هر نر او ښځې مسلمان دا واجبه او لازمه ده چې د رشوت او نورو ټولو ګناهو څخه ځان وساتي او که یو چا رشوت اخیستی وي پر هغه دا لازمه ده چې بیرته یې هغه خپل خاوند ته ورد کړي که دا کار امکان ولري او که دا نسوای کېدلی یعنی و هغه خپل نفر ته د هغه د نه موجودیت یا نه معرفت په خاطر نسوای ور ردولای هغو نه مبلغ دې د هغه د طرفه پر فقیرانو صدقه او خیرات کی او د دغه کار یعنی رشوت اخیستلو څخه به صادقه توبه هم کاږي شاید چې الله عز وجل د ده توبه قبوله کړي بیا د دغه عالم څخه پوښتنه وسوه چې د رشوت تاثیر د مسلمانانو پر خرابولو د دوی پر مصلحت د دوی پر معاملو د دوی پر ژوند څنګه او چی شي په جواب کې وویل سو چې د مسلمانانو پر مصلحت د رشوت تاثیر دا دی چې پر ضعیف خلکو ظلم کیږي حقوق یې خوړل کیږي او ضایع کیږي او یا کم از کم د خپل حقوق اخیستل او حاصلول یې صرف د رشوت په خاطر ناحق زندول کیږي چې دغه مسله د ملت او حکومت په مابین کې لريوالي او نه اعتماد راولي او د رشوت د آثارو څخه بل دا دی چې د رشوت اخیستون کې اخلاق خرابېږي که قاضي وي که حاکم او یا غیر له دوی څخه او بل دا چې رشوت اخیستونکو خپل نفس او شیطان قوي کوي او د هغه کومک یې وکړي او هغه پر خپل ځان غالب کړه هرې ګناه ته په اساني ورکشولی شي او بل دا د ده عادت سو هر هغه چا چې رشوت ور نه کوي د هغه حق خوړل کیږي او ضایع کیږي او د رشوت اخیستونکي ایمان ضعیفه کیږي او د الله عزوجل په غضب او سخت عذاب په دنیا او آخرت کې اخته کیږي هو الله عزوجل مهلت ورکوي مګر اهمال او بې پروايي نه کوي دا که تاسو یو څوک ویني چې رشوت غلا زنا او نور حرام کارونه کوي او څه نور پیښیږي دا الله عزوجل موده ته مهلت ورکړی دی وخت یې ورکړی دی مګر پرېږدي نه او ګای وخت الله عزوجل و ظالم ته د مخه تر آخرت په دنیا کې هم عذاب او سزا ورکوي لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تر بغي او قطيعه الرحم پورته بل داسې ګناه نشته چې د الله عزوجل په نیز دی د دې لایق وي چې په دنیا کې دی هم د هغه کوونکي ته عاجل عذاب ورکړي سي او په آخرت کې دی هم عذاب ورته ساتل سوی وي او په دې کې هیڅ شک نشته چې رشوت او ټول اقسام د ظلم د بغي څخه دي هغه بغي چې الله عزوجل حرام کړی دی نو د حدیث شریف ترجمه داسې سوه چې بغي ظلم او قطیعه الرحم هغه ګناهونه دي چې وکونکي ته په دې دنیا کې هم عذاب ورکول کیږي او په آخرت کې هم عذاب ورته ساتل سوی دی چې رشوت د بغي څخه دی په صحیح البخاری او صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایل یعنی په مثل د دغه نیولو ستا د رب نیول ستا د رب نیول دي کم وخت چې الله عز وجل د قریو اهل ونیسي حال دا چې دغه د قریو اهل ظالمان وي بېشکه چې د الله عز وجل نیول ډېر دردناکه او سخت زورور دي یعنی ظالمانو ته لطفا پتا واړوه کم وخت چې الله عزوجل د قریو اهل ونیسي حال دا چې دغه د قریو اهل ظالمان وي بېشکه چې د الله عزوجل نیول ډېر دردناک او سخت زورور دي یعنی ظالمانو ته تر ډېره وخته او حده مهلت ورکول کیږي کله چې په هیڅ ډول د هغه خپلو بدو کارو څخه لاس وانخلي نو یې تر غاړه ونیسي او خفه کوي او که مجرم وغواړي چې ځان خلاص کړي دا غیر ممکن او محال ده او بیا د دغه عالم څخه پوښتنه وسوه چې د هغه مجتمع د هغه ملت به څه حال وي چې رشوت پکښې نشر شي په جواب کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته که په یو ملت کې ګناهونه ښکاره سوه دا سبب د تفرقې د هغه ملت ګرځي او د افرادو په مابین کې د دوستۍ روابط او تناونه سره شکیږي د خلقو په مابین کې عناد او عداوتونه پیدا کیږي او د خیر په کارو کې یو د بل کمک نه سره کوي د رشوت او نورو ګناهو د بدترینو آثارو او نتیجو څخه یو هم دا دی چې په هغه مجتمع او ملت کې رضائل بد خویونه او عادات ښکاره کیږي او نشریږي فضایل او ښه خویونه پټیږي او رکیږي د مجتمع بعضې افراد پر ځینو نورو ظلم کوي دا په سبب د هغه تجاوز چې د رشوت په سبب د خلقو پر حقوقو کیږي او په دغه قوم کې به غلا خیانت په معامل په معاملاتو کې چم او خطا استل نه حق شاهدی او دغه رنګ د ظلم نور اقسام او تجاوز پکښ پیدا کیږي چې دغه ټوله کارونه د هغه خبيث او قبیح جرایمو څخه دي او د الله عز وجل د قهر او غضب اسباب دي او د مسلمانانو په مابین کې د دشمنی او عداوت اسباب دي او دغه کارونه د دې سبب ګرځي چې د الله عز وجل د طرفه پر عام مسلمانانو عام عذاب او عقاب نازل سي لکه زلزلې وچکالي مرضونه او آفتونه لکه څرنګه چې رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي که خلقو یو بد کار لیدی او نې منع کاوه تغیر یې نه ورکاوه قریبه ده چې الله عز وجل به ټوله په عام عذاب او عقاب گرفتار کی رواه الاحمد امام احمد نو د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو د هغو کسانو څخه وګرځوي چې خبرې اوري او د هغه شو خبرو متابعت او پیروي کوي او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې پر تقوا او نیکویو تعاون او کومک سره وکړو او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر لار مستقیم سو او الله عز وجل دې موږ او تاسو د خپل نفسو د شر څخه وساتي او د بدو اعمالو څخه مو دې وساتي او الله عز وجل دې د خپل دین نصرت او کومک وکړي حق دې ثابت او قائم کی او الله عزوجل دې زموږ و آمرانو ته د هغه کار توفیق ورکړي چې په هغه کې د مسلمانانو او وطن مصلحت وي او الله عزوجل پر دغه قادر دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو څرنګه چې دا پته او د دې هغه دوهمه پته د ورونو ژبه د هغه مهمو او خطرناکو اعضاو څخه ده چې و انسان ته ډېر لوی ضررونه رسیږي ځکه ژبه د نطق او خبرو کولو آله ده او خبرې هغه شی دی چې د انسان عقل په تلل کیږي او معلومیږي په ژبه د انسان د زړه حالات او افکار لڅیږي د انسان شرارت او مصلحت بدی او نیکی د هغه په ژبه معلومیږي ژبه پل دی هغه پل چې انسان جنت ته رسوي یا اور ته ژبه د نجات سبب ګرځي یا د هلاک ژبه د نیکبختۍ علامه ده یا د بدبختۍ دلیل یو بنده په خپله ژبه د الله عز وجل ذکر کوي حمد او ثنا یې وایي د نعمتو شکر په ادا کوي کتاب الله په وای پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درود وای خلق پر شو کارو امر کوي د بدو څخه یې منع کوي حق او رښتیا په وای د الله او بندگانو رضا په حاصلوي مګر د غرنګ په دغه ژبه درواغ ویل کیږي غیبت پکېږي نمیمت او چغلی پکېږي شهادت الزور د درواغو شاهدی په ادا کېږي شکنځل او لعنت په ویل کېږي باطلې خبرې پکېږي خلق و فسق او فساد ته په بلل کېږي د عدل او شو کارو څخه په منع کېږي حتی زړونه په ازارول کېږي په دې سبب چې نن ورځ د دغه کوچنی او خطرناک عضوي آفات او مصائب د خلقو په مابین کې نشر او ډیر دي دا مې خوښه وبلل چې ځان او نورو ته د ژبې آفات او ګناهونه بیان کم او هغه دنیوي او اخروي ضررونه چې د ژبې په واسطه را رسیږي تر نظر وباسو او ورته متوجه سو شاید چې دغه توجه مو د دغه مصایبو او آفاتو د پرېښولو باعث وګرځي او د اصلاح سبب مو وګرځي د توبې د پاره مو لار وګرځي چې د مخه تر مرګ د دغه بې فایدې او ضرري خویو څخه لاس واخلو والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل اولا د ژبې ساتل پر هر انسان واجب او لازم دی ځکه الله عز وجل د سورة قاب په 13 نمبر آیات کې فرمایي ابن آدم چې هر خبره یا هر حرکت کوي د هغو د پاره مراقب سته د لیکلو د پاره تیار او آماده دی الله عز وجل په سورة الانفطار کې فرمایي وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یعنی خامخا پر تاسې ساتونکي ملایکې سته د عمل د لیکلو د پاره مقرره دي چې د الله جل جلاله په حضور عزتمنې دي او ستاسې د عملو لیکونکي دي دغه ملایکې په هغه شي پوهیږي چې تاسې کوئ نو د یو عاقل انسان د پاره ښایي چې خپله ژبه په پا پاکو او سنجیده خبرو عادت کړي او بې له هغه څه څخه چې پایده او مصلحت یې معلوم او ښکاره وي په بل شي ژبه ونه ښوروي او دا کار سپک او اسانه نه دی بلکې دا کار و سخت کوشش ته ضرورت لري چې دغه کوشش به پر هر نفس دروند وي او سخت وي تر هغو به دا زحمت باسې چې ښه او خیر دی عادت او خوښ دی تر هغو به دا جهد کوي چې د ګناه او شر څخه متنفر او بد ځینې راسي یو چا و مالک ابن دینار رحمه الله ته ویل یا ابا یحیی پر خلقو د ژبې ساتل د پیسو تر ساتلو سخت دی او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و خپل ژبې ته ویل ای ژبې شی خبرې کوه غنیمت به حاصل کې او د شر څخه چپسه سالمه به پاتې سي او ځینو حکیمانو ویلي دي د انسان خبرې د د فضیلت ښکاره کوي او د د عقل ترجمانی کوي نو خبرې دي پر شو بسوه او په لږو کفایت کوه یو شاعر وایي وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق یعنی کم وخت چې خبرې کوې خبرې دې تله یعنی ښه فکر پکښې کوه ځکه خبرې دي چې د معیوبو انسانانو عیبونه ښکاره کوي انسان باید څه وخت خبرې وکړي امام نووي رحمه الله د خبرې کولو او چپوالي حدود او وختونه راښوولي دي او وایي پوسه چې هر مکلف انسان لره دا لازمه ده چې خپله ژبه د ټولو خبرو څخه وساتي بې له هغه خبرو څخه چې د هغو مصلحت او فایده ښکاره او روښانه وي نو ښه طریقه چپه خوله ده ځکه ډېر د حلالې او جایزه خبرې و مکرو او حرام ته ورسېږي شاعر وایي ای برادر گر تو هستی حق طلب جز به فرمانی خدا مکشای لب گر خبرداری ز حی لا یموت بر دهانی خود بنه مهری سکوت بر دهانی خود بنه مهری سکوت ای پسر پند و نصیحت گوش کن گر نجاتی بایدت خاموش کن ماوردی رحمه الله د خبرو کولو د پاره څلور شرط ایښي دي وای که دغه څلور شرطونه موجود و خبرې وکړه که نه موجود نو چپ سه اول شرط دا چې دغه خبره به د دې د پاره وي چې نفع په حاصلېږي یا به ضرر په دفع کېږي دوهم دا چې خبره به پر ځای او موقع برابره کوي چې و هدف ته دې ورسوي او دریم شرط دا دی چې خبره به د کوتا او د ضرور او د ضرورت په اندازه وي څلورم دا چې هغه جمله چې ته تر خوله راباسې د نورو جملو څخه به دې اختیار کړې او خوښه کړې وي یعنی د خبرو د مابین څخه به شایسته او با ادبه جمله خوښوي نه دا چې پر خوله درغله نو که د خبرو د پاره دغه څلور شرط نه و موجود پټه خوله پټه خوله دې بهتره ده نو ای مسلمان ورور د ټولو باطلو خبرو څخه خپله ژبه وساته چې د الله عز وجل د عذاب څخه وساتل سي او پوسه چې د الله عز وجل په حضور د ټولو هغو خبرو مسؤل یې کم چې ستا تر خوله راوځي الله عز وجل د سورة النور په څلېرویشت نمبر آیات کې فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون یعنی په هغه ورځ چې شاهدی به ادا کوي پر دوی ژبې د دوی او لاسونه د دوی او پښې د دوی دا شاهدی به پر هغه افعال او اقوال وي چې دوی په دنیا کې کول که خبرې وي که عمل او داسې ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت شوي دي چې د ژبې خطر بیانوي او فرمایي چې د ژبې د شر څخه ځانونه وساتي او د ژبې د بې قیزه کېدو څخه مو منع کوي چې دغه د ژبې د ضرر او کنټرولولو په باره کې به زه اوس څوارلس مشرف احادیث یا د هغو ترجمه درته بیان کړم اول ابو هريره رضی الله تعالی عنه وايي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه می واورېده چې وی فرمایل خامخا یو بنده خبرې کوي چې یوه په یوه خبره سره چې د هغې خبرې په باره کې معلومات نه وي کړي د دغې خبرې په واسطه داسې اور ته لویږي چې تر مشرق او مغرب لا هم لري او پراخه وي متفق علیه یعنی یو انسان داسې یو خبره تر خوله راباسي چې د هغه په باره کې معلومات نه وي کړي د ده په خیال عادي او ساده خبره وي خو د هغې په واسطه و داسې اور ته ور ولویږي چې تر مشرق او مغرب پراخه او ژور وي دوهم د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای ما ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله نجات چی شي دی یعنی د اور څخه خلاصوالی په چی شي کې دی رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل امسک علیک لسانک ژبه دې بنده کړه ډېرې خبرې مه کوه وليسعک بیتک په کور کې کښېنه کوټو بانډارو ته مزه په بازارو کې مګرځه وابکی علی خطیئتک او پر خپل ګناهو او خطاو دي ژاړه توبه کاږه نو دغه درې شیان سبب د نجات او خلاصون ګرځي چې اول یې د ژبې ساتل دي دریم حدیث شریف سفیان ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل د هغو شیانو څخه چې انسان پر بیریږي پر چی شي باید ډیر و بیریږي چې یعنی د هغه په ساتنه کې ډیر کوشش وسی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ژبه ونیول او بیا یې وفرمایل هذا یعنی دغه ژبه باید په ساتنه کې ډیر حرص وسی څلورم حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې د چشي په واسطه ډیر خلق و اور ته داخليږي یعنی کم هغه کار دی یا کم هغه شی دی چې د هغه په واسطه ډیر خلق و اور ته داخليږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الفم والفرج خله جبه او فرج یعنی دغه دوه شیان دي چې اکثره خلک یې نه کنټرولوي او د هغو په ساتنه کې کوشش نه کوي نو د اور د داخلېدو سبب یې وګرځي پنځم حج شریف معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د هغه عمل پوښتنه وکړه کوم چې د هغه په واسطه و جنت ته داخل سي او د اور څخه لري سي یعنی ویل یا رسول الله کم هغه عمل دی چې جنت ته می داخلوي او د اور څخه می لری کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمل اساس زړه او عمود فقری وروښاوه او وی فرمایل ایا په ملاک اساس عمده د دغه عملو دي خبر کم معاذ رضی الله تعالی عنه ویل بلا یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ژبه ونیول او بیا یې وفرمایل دغه در باندې منع کړ یعنی خبرې مکوه معاذ رضی الله تعالی عنه ویل ایا موږ چې کومې خبرې کوو په هغه ماخوذه کیږو د هغو پوښتنه راڅخه کیږي رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سکلتک امک یا معاذ ایا خلق پړ مخې په اور کې غورځول کیږي یا غورځوي بې له هغه حاصل د ژبو د دوی یعنی دا چې خلق پړ مخې اور ته ور اچوي هغه هغه نتایج د ژبو د دوی دي ژبه د چې سړی اور ته ور اچوي شپږم حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بې له ذکر څخه د الله په بل شي خبرې مه ډېروئ ځکه بې له ذکر څخه د الله نورې ډېرې خبرې زړه سختوي او د الله عز وجل څخه هغه ډېر لري څوک هغه دی چې زړه یې سخت وي نو ډېری خبرې زړه سختوي او د زړه سختوالی د الله جل جلاله څخه د لريوالي سبب ګرځي دل ز پر گفتن بمیرد در بدن گرچ گفتارت بود در عدن وم حج شریف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من وقاه الله شر ما بین لحییه و شر ما بین رجلیه دخل الجنه یعنی هر هغه څوک چې د چې الله جل جلاله یې وساتي د شر څخه د هغه شي چې د دوو زامو په مابین کې دی یعنی ژبه او د شر څخه د هغه شي چې د دوو پښو په مابین کې دی یعنی فرج او صورت او عورت هغه جنت ته داخليږي نو که چا ژبه او فرج وساتل هغه جنت ته داخل سو رواه الترمذي اتم حدیث شریف هغه دی کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر راکوي او فرمایي چې د انسان ټول اعضا اندامونه هر سهار وجبې ته وایي زموږ په خاطر یا زموږ په متعلق د الله عزوجل څخه وبېرېږه موږ ټوله په تا پورې تړلي یو که صحیح او مستقیمه وي موږ هم صحیح او پر لار برابر یو او که ته کږه سوې موږ هم در سره کږیږو نو دا ثابته خبره ده که د انسان ژبه کږه وه ټوله اعضا یې کاږه وي ځکه ژبه ترجمان د هغه د اعضاو او اعمالو ده او نه هم حج شریف هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق علیه یعنی مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان یې د ژبې او لاس د آزار څخه سالم او په امان وي نو زما او ستا د اسلام یوه علامه بلکې شرط دا دی چې خلق به په ژبه او لاس نه زهیرو او زهیر نه کو اوس نو په غیبت شیطانت نمیمت او درواغو خلق زهیریږي که یا په یولسم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خبر راکوي چې د ژبې استقامت د ژبې کنټرول شروع د ایمان ده او فرمایي لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه رواه احمد یعنی د یو بنده ایمان تر هغو نه مستقیم کیږي تر څو چې زړه مستقیم نسی او زړه یې تر هغو نه مستقیم کیږي تر څو چې ژبه یې مستقیمه نسی نو ورور تر څو چې ژبه اصلاح نکو زړه مو نه اصلاح کیږي تر څو چې زړه اصلاح نکو ایمان مناقص غیر مستقیم دی نو زه او ته د ایمان د کاملېدو د پاره د ژبې و اصلاح ته ضرورت لرو په دولسم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د ابن آدم ډیری خطاوي د د په ژبه کې دي اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه کوم ژبه اداره کړه د ډیرو ګناهو څخه خلاص وو په درلسم حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي زنا اللسان النطق متفق علیه د ژبې زنا باطل او فاحش خبرې دي پوچ او فحش ویل د ژبې زنا بلل کیږي په څوارلسم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شریرو خلقو عادات او اوصاف بیانوي او فرمایي شرار امتی السرسارون المتشدقون المتفیهقون سرسارون هغه چې په خبرو کې بې له فکره او احتیاطه توسع او ډیروالی کوي متشدق هغه څوک دی چې ډېری خبرې خو کوي پر هغه سربېره خوله یوې خوا او بلې خوا ته کشوي د پاره د دې چې په خبرو کې فصاحت او بلاغت ښکاره کړي او یا یا دغه خوله کشول د پاره د دې وي چې و خلقو ته د پسخند او استهزاء اشاره پکوي متفیحقون هغه کسان دي چې په خبرو کې توسع تبختر او تفخم کوي چې د دې څخه هم مقصد هغه کسان دي چې ډېرې او مفخمه په ناز او نزاکت خبرې کوي نو د حدیث شریف مقصد او ترجمه داسې سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي زما د امت بد او شریر خلق هغه څوک دي چې ډېرې او بې احتیاطه خبرې کوي او په خبرو کې خوله یوې او بلې خواته کشوي د فصاحت یا پسخن یا نزاکت په خاطر نو ورون د خبرو کولو دپاره ساده بسیطه او کوتا لهجه پکار ده او تر ضرورت زیاتو خبرو ته هم حاجت نسته ضرر رسوي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي وایي د په خپل خله کې د بری ایښولې چې په هغه به ځان د خبرو څخه منع کاوه او خپل ژبې ته به اشاره کول او ویل به دا هغه شی دی چې زه و ډیرو خطرو ته اچولی یم او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به ویل قسم په هغه الله چې بیل د څخه بل اله نسته تر ژبې هیڅ شی د ډیر بندي و ډیر بندي کېدو ته ضرورت نه لري یعنی هغه شی چې باید ډیر بندي سي هغه ژبه ده او طاووس رحمه الله وایي زما ژبه درنده څرونکی حیوان دی که مې اله کړه ما خوري او حسن رحمه الله وایي هر هغه څوک چې ژبه یې نوي ساتلې دین یې نه دی کامل کړی اسمعي رحمه الله به ویل یوه خبره د انسان په قید کې بندي ده او کې تر خوله ویستل بیا دا انسان د هغه خبرې په قید کې بندي دی ورونو تر اوسه موږ د عباس او باطلو خبرو په باره کې بحث کاوه خو اوس به هغه ممنوعه حرامو شیانو ته راسو کم چې هغه هم په ژبه پورې تعلق لري لکه درواغ غیبت نمیمت پوچ او پحش مسخره او پسخند غزل او غنا او داسې نور چې اول د دغو شیانو څخه درواغ دي درواغ د ژبې د لویو آفاتو او مصائبو څخه دي ټول بدکارونه په درواغو کې سره جمع کیږي د هرې بدۍ ریښه درواغ دي د درواغو عواقب وخیم دي او نتایج خبیث دي الله عز وجل د درواغو په ذم او بدی کې فرمایي انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یعنی یقینا همدا خبره ده چې درواغ هغه کسان جوړوي هغه کسان یې تړي چې د الله عزوجل پر آیاتو یې ایمان نه وی راوړي یا د الله عزوجل پر آیاتو ایمان نه راوړي او بیا الله عزوجل د سورة آل عمران په یو شپېته نمبر آیات کې فرمایي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين چې دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د نجران د نصاراو په مابین کې بحث وو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل چې مباهله به وکړو او د الله عز وجل لعنت به پر درواغجنانو ووایو یعنی درواغجن د دغه لایق دی چې لعنت پر وویل سي درواغ ویل داسې کار دی چې د انسان د نفس پر کښتوالي د حال او شان پر ذلیلوالي د ذات پر خباست د نیت پر فساد حتی پر بیغیرتی او بیهمتی دلالت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي ایاکم والکذب پام کوئ لرې ګرځئ د درواغو څخه فإن الكذب يهدي إلى الفجور درواغ سړی و فجور ته رهنمایي کوي درواغ ویل د سړي څخه فاجر جوړوي و ان الفجور يهدي الى النار او فجور بیا سړی و اور ته راهنمایي کوي اور ته بیایي و ان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا او یو سړی درواغ وایي تر څو چې د دغه درواغ ویلو په نتیجه کې د الله عز وجل په حضور کذاب درواغجن ولیکل سي العیاذ بالله چې د یو انسان په سجل دوسیه او تذکره کې د الله عزوجل په احصائیه کې کذاب نوشته سي د هغه به څه شادي وي او درواغ د منافقینو د عاداتو او صفاتو څخه دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څلور خویونه دي که په یو چا کې دغه څلور سره موجود سوه هغه منافق خالص دی او که یو خوی د دا څلورو خویو څخه پکښې وو نو په هغه سړي کې د منافق خوی سته تر څو چې دغه خوی پرېږدي رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه څلور خویونه داسې بیانوي اذا حدث کذب کم وخت چې خبرې کوي درواغ وایي په خبرو کې درواغ خبرې موجودې وي اذا اؤتمن خان چې امانت ورته کښېږدې خیانت پکښې کوي و اذا خاصم فجر کم وخت چې نزاع مجادله بحث او نقاش کوي د حق څخه تیری او تجاوز کوي و اذا عاهد غدر او کم وخت چې عهد او وعده وکړي په هغه کې غدر او خیانت کوي وعده خلافي وي په هغه عهد او وعده کې وعده خلافي موجوده وي نو ای وروره ایا ته راضي یې چې ته دې د منافقینو په اوصافو او اخلاقو موصوف او متخلق سې په تا کې دې د هغو خویونه موجود وي ایا ته دا قبلوې چې خلک دې درواغجن وبولي شاید یو څوک ووایي چې زه درواغ نه وایم او نه مې خوښ دي مګر یو وخت چې ډېر مجبوره سم یو درواغ ووایم ګرانه ورور درواغ انسان و فجور ته کشوي لکه څرنګه چې د مخه مو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قول او حدیث شریف درته بیان کړي او ډېر ځله یو درواغ د انسان دنیا او آخرت ور خراب کړي کم وخت چې د خالد ابن صبیح رحمه الله څخه پوښتنه وسوه چې یو سړی په یو دروا په یو وار درواغ ویلو سره درواغجن بلل کیږي هغه ویل هو نو که یو څوک فقط یو وار درواغ ووایي و د هغه نوم هم درواغجن ایښول کېدای سي او که خلقو د یو وار دپاره پر یو چا درواغ ثابت کړه د همیش دپاره د هغه خبرې نه مني بلکې د نورو درواغو نسبت هم وده ته کیږي چې دا د پلاني خبرې دي که څه هم دی د هغه د هغو ویونکی او جوړونکی نه وي دروغ آدمی را کند شرمسار دروغ آدمی را کند بی وقار دروغ ای برادر مگو زینهار که کاذب بود خوار و بی اعتبار ورونو درواغ ویل تاریکی دي خو ځینې یې تر ځینو نورو ډېرې تاریکې دي ممکن درواغ ویل و څو قسمو ته تقسیم سي په صورت عموم درواغ و درو قسمو ته ویشل کیږي چې اول قسم یې درواغ پر الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې هغه بدترین شکل یې حلالول یا حلال بلل د هغه کارو او شیانو دي چې الله او رسول الله حرام کړی دي یا حرامول حرام بلل د هغو شیانو چې الله او رسول الله حلال کړی دي دغه رنګ ډیر بد او شنیع درواغ هغه درواغ دي چې یو څوک په قصد او په درواغو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د یو حدیث روایت کوي یعنی دا ور معلومه وي چې دغه حدیث نسته خدای قصدا دا کار کوي الله عز وجل د سوره الانعام په یوش نمبر آیات کې فرمایي ومن اظلمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون یعنی څوک تر هغه چا ډیر ظالم دی چې پر الله جل جلاله درواغ تړي یا د الله عز وجل و آیاتو ته د درواغو نسبت کوي بېشکه چې دغه ظالمان به د الله عز وجل د عذاب څخه خلاصوالی نکي پیدا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي که چا پر ما په قصد سره درواغ وویل یا درواغ وتړل هغه د خپل ځای په اور کې یا د اور څخه واخلي چې دا هغه خبره ده چې یو څوک په قصد او په درواغو د یوې خبرې نسبت و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته کوي چې دا حدیث دی او دی پوهیږي چې دا حدیث نه دی نو ورونو د احادیثو په بیانولو کې ډیر احتیاط کوئ چې کتاب او ماخذ د حدیث نه وي در معلوم هیڅ وخت یې مه بیانوئ محترم ورونو د ژبې د آفتو او ګناهو پاتې حساب په دوه